مقابلات کی یو بل سره دوستګي سختي نه نه راځي بلکې نرمه سره خبره کول پکار دي د دروغونه او د دروغ قسمونو نه داغه نه ځان بچ کول پکار دي کوم بیا بکې رحم الله راغی رحم الله رجلا سمحا الله رحم کوي بداسي او سړي باندې رحم دیو کی الله بداسي او سړي سمحا چې په ملک الموت راغې ظروف وستوله ورته وی تاسو ښه کار کړی دی هغه قال ما عالم قیل لو انظر ذات وګوره کنه سوچو کا هغه ته ما علم شین ما اساس فتره ده نه لګی چې خمی کړی دی په دوه دا چې ما سوداګانې به خرڅولې په خلکو په دنیا کې و اجازي ما و سره احسانات کول فانظر المعصر وتجاوز عن المعصر مالدار له مهلت ورکو او غریب ته معاف کو مالدار ته زه سبا ورکه خیر دی او غریب ته مې مې بس دا پیدا روزګاری فاصله الله الجنه یو روایت کې سردار راغلی ان شاء الله وتوي انا احق بذاك منك تجاوز وانا به په دې تجاوز زړه حقدار ما زما بنده خلکو نه تجاوز کو زبردن تجاوز نکوم ما فکر وعن قيس بن ابي ابي غزه رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسره منتبه د نبی اسلام په دور کې سماسره وي یعنی د تاجرانو نوم سماسره و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا نوم خنه لري فسمانا باسم هو احسن من فقال يا معشر التجار دا ټکی راته وي یو ټول کې د سمسارو غنو لرانه لري کو فجار وي زګر دې د درو غوم ډیر وي قسمونه هم کوي الا من اتقى وبر وصدقه چا د ځان بچ کړه وبر وصدقه باب الخيار دا خيارون والا چې کمندنو باب ټول قسمونه د خيارونو هغه مخکې تیر شوی دي خيار شرط خيار تعین خيار عیب او خيار مجلس دا ټول چې کمندنو تیر شوی دي په دغه مختصر د هغې اصول روایتونه ذکر کړي نو اولنې خيار چې کوم ده نو ما لم يتفرق دي کې هغه توجیهګانې وي موږ چې کوم ده نو کړو چې تفرق بل ابدان دي او که تفرق بل اقوال دي حدث له عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاينه متبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع ما لم يتفرقا تر څو پورې چې جدا شي نه وي الا بيع الخيار مګر به چې کې خيار مقرر کړی شي هغه کې جدا شنو بیا دا خيار وي چې جدا شنو بیا هم سوي خيار وي او چې تر څو پورې جدا شي نه دي نو دې له خيار شته نو ما لم يتفرقا احناف تفرق بالاقوال او شوافی تفرق بالابدان وي د سود قباحت راغې د بار چې کمونو روایت ذکر کوي حضرت الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل وموكل وكاتب وشاهديه هذا ټول چې د بنکون والا بګرال اکل او موکل کاتب او شاهد قال وهم سواء دې ټول برابر دي چې سود لیکل سو کوي او سود سو کوي دا ټول به برابر دي قال هم سواء فقال نبی اسلام متوي او كل تمر خيبر هكذا د خيبر ټول کجوري داسې دی غوته نه ټول داسې نه دي وإلا أنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث چې د دې کجوري یو صاعي د نورو کجورو دوه کو او چې د دې دوی نو د نورو درې کو په یو باندې خرڅو نبی رسول الله دا خصوص دی لا تفر به الجمع بالدراهم دا ټول په دراهم وسکا خرڅګه یعنی دا کاراته خرڅګه بسا باندې دراهم او پاغي باندې بیا پاغه دراهم باندې بیا سواخلا نورې کجوري واخلا دا روایت هم هدايه کې تیر شوی هغه سره په هجرت باندې دا وکړه خو هغه دا ونکو فدو دنو چې دا غلام دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعني هدار فمارا خرص کا فاشتراه بعبدين اسودين نو دو تور غلام واغستو ولم يباي احدا بعده او بیا ایسیا سره بیعت نو کړ تر څو چې تاسو په څه کو نبی زرا په کې داوازی شي کنه ففصلتها جدا مکړه فوجدت فيها اكثر من 20 دينار فقې کې چې کم سرو ما د 200 دینارو نه زیاتو نبی عليه السلام ته وی نبی عليه السلام لا تبا حتا تفصلا دانش خرڅول تر څو پورې جدا شوی دي یعنی دا سود را دي دغه نازل شوی د سود آیات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبضه ولم يفسرها او نبی علیہ السلام وفات شو موږ ته پوره تفسیر ونکو فدعو الربا والربا نو بس اسانه خبره ده دا چې ربا هم پرې دی او ربا هم پرې دی چې کوم کې شک د ربا راځي غم څه کوي پرې دی عبادت دا منه دا سجود ما خپلا باب المسجد Thank you.